الرسول واولي الامر منكم اے مؤمنانو اے بندگانو د الله جل جلاله د الله پاک اطاعت وکړي د هغه خبره ومني عملي کړي او اے مؤمنانو د رسول الله علیه السلام اطاعت وکړي یعنی د هغه خبره ومني عملي کړي اے مؤمنانو هغه کسان چې پر تاسو عمرا دي او پر تاسو باندې آمرین دي د هغه خبره ومني او عملي کړي د الله جل جلاله وعم نواله همدغه ارشاد و فرمان دی چې فصل اطاعت د الله او فصل اطاعت د حضرت خیر الانام علیه الصلاة والسلام دریم لمبر اطاعت دی د اولو الامر حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه يا صحابي مبارك دي دی فرمایي ول حضرت رسول خدا جل وعلا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم و فرمایل من اطاعنی فقد اطاع الله ومن عصانی فقد عصى الله هر رسوک رسول خدا علیه السلام مبارک فرمایي حدیث مقدس متفق علیه حدیث شریف دی یعنی امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه هم دواړو په دغه مبارکو کتابو کې دا احادیث راوړي دي علی السلام مبارک وای کوم هغه مؤمن مسلمان یعنی هر سړی چې زما اطاعت وکي هغه سړی د الله جل جلاله یقینا قطعا د الله پاک اطاعت هغه سړی وکړي اطاعت علی السلام مبارک عینا لکه د خدای پاک اطاعت هم دغه شدی ومن عصانی فقد عصى الله حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام فرمایي وای کم هغه سړی چې هغه د ما سره عصیان کوي د ما سره مخالفت کوي یعنی زما امر و نه مني رسول خدا علیه السلام مبارک وای فقد عصى الله هغه سړی یقینا قطعا د خدای پاک نه فرمانه وکړه د خدای پاک مخالفت وکړي د خدای پاک جل جلاله امر یې ونه مانه یعنی انکار کول مخالفت کول عصیان کول د امر د رسول الله علیه السلام عینا عصیان و مخالفت و نافرمانی ده د امر د الله جل جلاله ام بیا په دغه حدیث مقدس کې حضرت پیغمبر اسلام فرمایي صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم من يطع الامير فقد اطاعني وای هر هغه سړی په دې شرط چې هغه زما اطاعت وکړي او هم د امیر علیه السلام مبارک وای ومن یطع الامیر هر هغه سړی په دې شرط چې هغه اطاعت وکړي د خپل هغه امیر او هغه څوک چې پر ده باندې ځي امر دی د خپل مشر د خپل امیر اطاعت یې وکړي فقد اطاعني هغه سړی عینا زما اطاعت وکړي یقینا و قطعا رسول خدا علیه السلام مبارک فرمایي چې کوم هغه غازي کوم هغه مجاهد او کوم هغه عسکر کوم هغه فوجي چې هغه د خپل امیر د خپل مشر اطاعت وکړي وایي هغه زما اطاعت یقینا و قطعا وکړي ومن يعش الأمير فقد عصاني جاهم پیغمبر اسلام عليه الصلاة والسلام هم فدغ حديث متفق علیه حدیث شریف کې فرمایي هر هغه سړی او هر هغه عسکر هر هغه مجاهد او مؤمن مسلمان چې خپل د امیر نافرمانی کوي او د خپل امیر قول ونه مني د خپل امیر قول عملي نه کوي فقد عصاني رسول خدا وایي صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وای همدغه سړي عصیان او نافرماني وکړه د ما څخه نو د خپل امیر مخالفت کول علیه السلام مبارک وای زما سه مخالفت وکړي خپل د امیر سه عصیان نافرماني کول دا د علیه السلام مبارک سه نافرماني کول دي العیاذ بالله او انما الامام جنه يقاتل من ورائه ويتقى به رسول خدا علیه السلام مبارک فرمایي وای امام سلطان امیر المؤمنین وای دا یو سپر دی ای د وطن دپاره د ملت دپاره د مسلمانانو دپاره او د د دفاع دپاره یو سپر دی یقاتل من ورائه د دواها خواته به قتال کیږي معنا دا ده خپل امیر خپل امیر المؤمنین خپل سلطان دا به تاسو ساتي محفوظ به ګرځوي او آخوا ته د ده د دشمن سره به جنګ کیږي په کومک او په اعانت او په امداد او په نصرت ته دغه امیر ویتقا به او ساتنه به کیږي په دغه خپل امیر یعنی دفاع به د دشمنانو کوي د ظالمانو د کافرانو د هغو دفاع به کوي وطن به تاسو ساتي هم په سبب د دغه خپل امیر او د دغه خپل مشر حدیث متفق علیه حدیث دی امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیهما هم دې دوه دا حدیث شریف ذکر کړی ام الحسین یو بیبي مبارکه ده یو صحابیه ده د مدینې طیبې دا مبارکه بیبي فرمایي رضی الله عنها دا بی بی فرمایي د حدیث مقدس مضمون او خلاصه او ترجمه همدا د حضراتو رسول خدا جل وعلا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمایي وای که پر تاسو باندې امیر کړی پر تاسو باندې مشر کړی پر تاسو باندې مقرر کړی شي یو مریی چې هغه مجدا دي یعنې پزه یې پرې ده شونډان یې پرې دي او غوږونه یې پرې دي نو څومره دی ناقص الاطراف دی ام په څونه عیبو سره معیوب دی اما چې دغسې یو مریی وي د چا حر انسان لا هم نسم اما پر تاسې باندې د امیر المؤمنین د طرفه د سلطان د طرفه پر تاسې مقرر کړی شي چې هغه مریی وي او پزه یې هم فری وي او غوږونه یې هم فری وي اما یقودکم بکتاب الله تاسې کشوي د خدای په کتاب باندې معنا تاسې د کافر سره جنګي د ظالم سره مو جنګي د خدای تر حکم لاندې موافق د قرآن پاک سره نو فاسمعوا له واطیعوه وای تاسې واورئ خبره د دغه خپل امیر چې پر تاسې مقرر دی هغه هم مرهی دی او هغه هم پزه نه لري غوږونه نه لري شونډان یې پرېږدي لا هم تاسې د دغه قول ومنئ د دغه قول عملي کړئ او اطاعت ته د هم وکړئ حدیث مقدس د امام مسلم رحمت الله علیه دی حضرت انس ابن مالک حضراتو دا یو صحابي مبارک دی انس نومیږي د پلار نوم یې مالک د حضرت رسول خدا جل وعلا صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم خادم دی چې لس کاله متصل د علی السلام مبارک خدمت کړی او په حضر او په سفر کې ورسره قرین او ملګری وو یعنی په وطن او په بیابان او په غزاګانو کې د علی السلام مبارک خادم وو که د وطن انسانان او که مجاهدین حضرات وای تاسې خبره واورئ ویې منئ او تاسې اطاعت وکړئ قسم پر تاسې باندې مقرر کړئ شي یو مریی چې هغه هم حبشه دی او هغه هم تکتور دی په رنګ باندې که ان رأسه زبیبه چې دا کوچنک سر یې وي ګواکې لکه یوه دانه وڅکه نو داسې کوچنی سر د کوچنیوالي د سر دا کنایه د بېعقلۍ څخه ده معنا دا ده چې پر تاسې امر کړی سو ولو که هغه بعقل دی ناپو دی اما تاسې به اطاعت کوئ پر تاسې هغه اطاعت فریضه ده پر تاسې باندې واجب کوم بیا چیرې خوښ نه وي د هغه لاره بیا دا ده تاسې به په خپله د خپل امیر نه زیروئ بیا به هغه لوی امیر ته امیر المؤمنین ته سلطان ته به تاسو عریضه کوئ بیا به هغه راولاړېږي د دې عزل به کوي بل به درته مقرر کړي حدیث امام بخاري رحمت الله علیه راوړی دی عبد الله ابن عمر مبارک تاسو پیژنئ د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو زوی مبارک دی او هغه ته حضرت عبد الله ویل کېږي نو عبد الله زيد أمير المؤمنين رضي الله عنهما دي فرمي والحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفرمي الطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصيته والسمع یعنې د خبرې اورېدل او منل او طاعت کردل واجب دی چې امیر درته وایي فلانی کار وکړه حتما دې کوې نو دغه سمع اورېدل د خبرې منل د خبرې او عمل کول د خبرې دا لازمه ده پر مجاهدینو او پر وطنوالو پر هر هغه چا چې هغه مسلمان وي فيما أحب وكره په هغه کارو کې چې دغه سړی خوش بولي په هغه کارو کې چې وده ته مکروه وي یا یې بعضې کارونه خو وي طبیعت یې کولی شي بعضې کارونه وي طبیعت بد جنې وړي اوس پر کافر پر ظالم باندې چې یو سړی تعرض کوي طبیعت پرې نه مني خو مابین ته مرګ راځي هلاک راځي شهادت راځي لکن اطاعت ته امیر او خبره اوریدل او منل د امیر د خوا دا پر مؤمن مسلمان دا واجب او فریضه ده په هغه هغه شیانو کې که د دغه مأمور که د دغه عسکر د دغه فوجي د دغه مسلمان د دغه وطنوال هغه کار خوښ دی او که نه دی خوښه خو پر دې عمل که عمل کول لازم فيما ما لم يؤمر بمعصية ترى هغه وخت رسول خدا عليه السلام مبارک فرمایي چې دغه مسلمان امر په ګناه نشي که چیرې امیر را ولاړ شي قومندان را ولاړ شي یا دلګي مشر فرقه مشر وزیر دفاع را ولاړ شي یو عسکر ته امر کوي په خلاف د شریعت دلته حضرات اطاعت نستا نستا نستا نستا په منکراتو کې په خلاف د شریعت کې د مور پلار اطاعت نستا د سلطان دا نستا نو خپل د امیر او د قومندان دا دا نستا دا نستا فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه متفق عليه حديث شريف دي يعني بخاري شريف او مسلم شريف دوار راوي دي معناه دا ده کچيري او امير راولارسي خدای نه خواسته نعوذ بالله یو چاته امر وکي یو عسکر ته یو وطنوال ته امر په معصیت وکي چې دا فلانه کار وکه هغه ګناه ده او خلاف د شریعت دی نو فلا سمع ولا طاعت بیا هیڅ سمع او طاعت نشته نه به د خپل امیر خبره اوري او نه به مني نه به عمل کوي متفق علیه حضراتو د دغه باب احادیث مقدسات او هغه احکام د فقهاو دا بیخي ډېر دي نو دا اطاعت کردن دا یو فریضه ده په اسلام کې او مخالفت د قول د امیر دا یو لوی ګناه ده او سبب د ناکامۍ ګرځي حضرات ستاسو واقعه د احد شریف په یاد ده چې او یا کس صحابه کرام ځای پر ځای په شهادت ورسېده دا د یو ادنا مخالفته چې بعضې کسانو وکړي هغه مرکز یې ایله کړي نو کافران رالل هغه رعب او هغه خوف چې د کفارو په زړو کې وو او دې اوله میدان کړه ویې لګول شکست یې وخوړ دا مخالفت چې مجاهدینو کې پیدا شو کافران یې بېرته قوي کړه الله هغه رعب د زړو جنې ویستي مسلمانان یې مغلوبه کړه کافرانو ته یې غلبه وکړه او یا کسو صحابه کرام دا په شهادت ورسېده او علیه السلام مبارک منور ته څونه تکلیف او پریشاني رااله چې غاښ مبارک یې په شهادت ورسېدی او مخ مبارک یې زخمي و سر مبارک یې زخمي و العیاذ بالله والسلام